بسم الله الرحمن الرحيم باب صب الماء على البول في المسجد وبعد اول فول باندې په جماعت د تعلقم مسائل د بول صدا او مخکې باب ترک نبی اسلام والناس الاعرابيه د رسول الله اسلام پرېښودل او د خلقو اعرابي لره حتی فرغ من بوله فی المسجد را اعرابی یبول فی المسجد فقال دعوه حتی اذا فرغ دعا بماء فصبه علیه وبیراو وطلق باغی وروانو بیا وروسته هم ابو هریره دغه روایت نقل کوي، مخکې د انس روایت دی وروسته ابو هریره، قام قام اعرابی فبال فی المسجد فتناوله الناس فقال لهم نبی اسلام دعوه فریق علی بوله ساجنا مما او قال ذنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين، تاسو لېږل شوي نرمي کوونکي، تاسو معسرين نه يئ. بیا وروسته د انس روایت دی چې عربیون فبال فی طائفة المسجد د جماعت په یو کناره بول کول فزجره الناس فنهاهم النبي صلی الله علیه وسلم فلما قضا بوله امر النبي اسلام بذنوب ما رسول الله اسلام امر کو په یو بوکه د وبو باندې فورقا علیه هغه په باندې واړول شو دا حدیث او قصې کې دې لپاره دی چې طهارت د ځمکې څنګه راځي د بولو نه د نورو نجات ساتل دین علاوه سنوکتو ته متوجه شي یو خدای راځي څوک چې دا عمل وکړي ولې دا درې وڼه چې وو په دې کې جفا وه، د دېو پټ کېدل نه سخت خلکو ته، بس دا سړی ډېر ښه وو. ذوالخویصر عام لیکي. خو ذوالخویصره چې دی نوم د ده حرقوس دی ابن زهیر دا خو د خوارجو مشر دی دا خو هغه بدبخته دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې اعتراض کاوه تقسیم کې چې تا انصاف ونه کړ دا هنه جن دا خو هغه کس دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د د نسل نه یو کس د دې د نسل نه خلق پیدا کیږي چې د دین نه بوزي او بیا علی رضی الله تعالی عنہ داخله قتل کړی دی او په دې کې زوسدین د نهروان په قتل شوی دی چې دا غسمې سینې وي په خوارجو کې وو نو څوک وي چې هغه هم دا و چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراض کړي او څوک چې نه هغه بدل و تتیس سنه هجری کې کا مردار کړی شوی بايد خو دغه به ولې او سائل چې دی ندوی یا محمد متساعد قیامت کړه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دلته دی ان يحب الله ورسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی انک مع من احببت نو دا خود رسول مرګره شو خسره دی دا رقطن دا روی ذکر کړی او دا قائل دی قول هم دی چې مونږ وکړو نبی اللهم ارحمنی وارحم محمدا ولا تشرک معنا احدا الله په ما باندې رحم وکړه او په محمد باندې رحم وکړه نور څوک راته پکې شریک نه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی پراخ زیتا تنگ کړو نو دم به شریک کړو دا خسړې مصنف یې په دې دوه بابونه وضع په دی اول کې ترک نبی صلی الله علیه وسلم و الناس کو عتب شي نبی و عتب شي او مجدود مجدود په اتفاق باندې بول الانسان نجس سر بول سوي کې تقدیر خبرې د غیر صفه باندې اما اختلاف کو دینه په بول دواب کې هغه خدیرو سبب ذکر باب ابوال الابل والدواب باب ابوال الابل والدواب دا دلته چې ذکر دی دا خو با ابوال انسان دی په دې کې چند مسلې دي یو مسله د طهارت ځمکه ده مکه په څه طریقه پاکي امام شافعي چې په څه طریقه پاکي دا یې طریقه ده کنه او په پواړې او بچلي د احناف په نوم باندې احد الطرق چې دین اتطهیر دی یو طریقې وباړو د دین علاوه په هغه وکنه ستړي شي دومره حد پوری چې بول کمی پوری سره کړی هغه حد پورې او ابو ذر په شم پاتې او کوچري زمکه وچ شي اثر ختم شي هم پاتې په دې حديث هم عمل کوو او په هغه احاديث باندې هم عمل کوو چې دغه نه معلوميږي جفاف کافي کیږي عام هدايه او غيره خو دا قول نقل کړی دی حدیث یو تویل دی زکات لا یوسها و ذهاب اثرها خدا حدیث نه دی زرکشی وی دا اصل کو دا قول د امام محمد دی رحم الله او ام المؤمنین یو روایت ده چې حدیث نږدې خو مخکې یو حدیث تیر شوی دی په ونتی صفحه باندې دغه حدیث د احناف لپاره دی ونتی صفحه په ټولو احادیث باندې زمونږ عمل دی دین علاوه رفق و جاهل باندې خدای نه کوي دا وسره ټول کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فینما بعث ميسرین تاسو معاصرین نه چرته څو غټه دعوه ونیکی چه دا امت مبعوثه ده پیغمبران دی پیغمبران نه دي خان او مبعوثه دی خدای پیغمبر اسلام طرف نه مقرر شوی د سینه چې رسولان دي د خلق د حدیث مقصد پېنې شي خدای نه بل څه د جماعت احترام هم پکار دی خو دا جاهل پوه کول هم پکار دی حسن اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا هم معلومه شوه چې دا غایب د پاره ابعاد دی چې جدا سره خو د دې کس دا قول هم دشي منقطع شوی وي دی بیا پاڅېدلی وي کپړې به هم بې لمده شوي وي بدن به هم بې لمده شوی وي جومات به هم زیات ملوث شوی وي په ګندګۍ په بې لمستو باندې باب بول سبیان چون کې مسائل خدا بول شروع دي یو طرف ته تجدید دی نو بل طرف ته وسحت هم شته بول سبی کو سوسات دی انها قالت اوتي رسول الله اسلام بسبيين فبعد على سوري فدعا بماء فعبا وهي عون د اوبي په سور ولګولې دیم کې دا سبي مقید ک لم یاکل طعام سره د هغې وجه دا ده چې رطوبات د سوي زاید دي د سوي نه نترم زاید دي بدوی په نسبت سوي ته تعلقات هم دومره نه وي لکه د مذکر چي مذکر عام خلک راخلي ځان سره کوم کسان جماعت ته وړي کله یو ځي کله بل ځي تسویه په بول کې الساق هم زیات دی ځکه وړواله لري د مبايل انتشار هم دې بول زيات خوريږي پراخۍ د وجې نه خارجيږي د محل د دم نه په د محيز يې په نفاس ته ذکر دغه زينه دماغ هم خارجيږي د مذکر مشابهت د عدم اسلام څخه دی هغه پیغمبر و مذکر په مزاج کې نسبتا نظافت هم سوی فرق بالاتفاق دی قبل الختام دی په څو جهتونو باندې اختلاف دی اول جهت دا دی چې ځنې خوي چې را بول د دوه نجس دي او په دې اتفاق دی چې بول نجس دي خو حقیقت دا دی چې کوم اختلاف شته دا و د ظاهري او ځنې باجی کسان د سوبي بول نجس نه وي پاکي وي خو د جمهور په معنی په وجه دون نجس دی کو سوی دی کو سویه ده د ایمه ورباو دغه مسلک دی ابن بطال امام شافعی ته په نسبت کړی دی چې ګنې دا په معنی دی بول سوی پاک دی خدا نسبت دی دی نجس دي د امام شافعي رحم الله په نظام جمهور هم د قول دی مسله اختلافیه په غسل کې شافعي احمد چې هغه نفع کافی په قول سبی کی او دی حدیث رولی دوا حدیث خو دلته دی دین علاوه نور هم شته مسند احمد کی دی ابو داود کی دی ابن ماجه کی دی تبرانی په اوسط کې نقل کړی دی کافی ذخیره ده امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي دا ټیک دا چې په بولو صدقې تخفیف شته لا شک فيه لیکن دا قول کول چې نفس رش نه سکت کیږي د دین راخې امام ابو حنیفه په دې باب کې چې کوم الفاظ هغه دي دا ټول راجم کوي اتبع الماء دا د فضل تراغله او نس حمل علی شن هم راغله او عدم غسل چې دی د هغه نه وروسته مفعول مطلق راځي ولم يقصد غسلا د مبالغې په طریقې وینیندل چې نه چې سره نه وینیندل ولم يقصد غسلا د غسل بولو سبینه مجبوری ده ها تخفیف کې پکار دی تحقیق کی شک نشته. البته چونکه انتشار دې نشته دې سار کې په زیرګي جو په اقا زماني به وته وګورځي نو کافي کی کنه او باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط مرګري خواته بول کول معنی بعد نه دی ځکه چې تر خو پرده پکار دا غچ حائط دې مخته دیوال دې او باب البول عند سبعه قوم ته یو چا ډیر رانی ګډ وډ شینې په پراته وی او الفاظ د لا استدلال سره دي چې قال کان ابو موسی الاشعري يشدد في البول بول کې به سخت تشدید کاو وعید یو کاو اویل وی چې بنی سی کان اذا صاحب صوب حنیف قرده قرده هغه کټ کول او دا شوی دی ته سکه کا چی دی خو غلی شوی وی دومره سختی ولی کړی خلک په حره کی وغرزی ما رسول الله اسلام بیلی دی اتا رسول الله اسلام صبات قوم فبال قائمان او دی دومره تغلیظ کئی بیجی بس سڑی دی په دې کې قاعدان په کوم ذکر راغلي دي چې دې ترجمه الباب کې دا ودا کې باب مولا قائمان وقاعدان کې ته مستره دا غي یو ځای چې څنګه قاعدان دا قانون دی ضابطه ده څوک دا ګمان نه کوي چې قائماً قانون شو ځکه قاعده نو څه ذکر کړو حدیث نه څو خبرې معلوم شي خو ته متوجه شي اوله خبره خو هغه د پاره د باب ذکر چې قائماً رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شو حدیث په اعتبار ظاهر کې په دې کلام دی هغه چې عمر رضی الله تعالی عنہ منقول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما قائمن بول کول ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمل لا تبول قائما قائما بول مکوه په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل وکړو دا رقم پر صحیح کې د ام المؤمنین روایت ته چې د عمر رضی الله تعالی عنه لري چې په دې باندې خو کلام هم دی به قیو دایره قطنی به کلام کړی دی او مؤمن چې کوم خبره کوي چې میمنای او مؤمن د خپل علم مطابق خبره کوي دی په علم کې چې تنو ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم پایمان بول کړی او دا واقعت حال لا عموم لها کوم تعبیر نه کو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصي واقع مخه تر هغه دا واقعت حال لا عموم لها دا کلی او قانون جوړیږي اوس هغه واقع په دې حال کې تمخ تراله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بول قیمن کول کله بیان او جواز د پاره نه کېږي شي کوم مکان صالحا نوی د کیناسو صالح نه ځګه ځای غندو يا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کېناستلو نه عاجز و، ملا کې دړ ده یا زنګانه کې دړ یا بلیږي کې دړ تکلیف محسوس کاو حالاوله داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په محاذ کې په محاذ کې په محاذ کې چې یوسف بن هغه د پردانه د ضروري چې د سیمه خلک کینی وصله نشي خو دې او پیزار نشي ایستلی دشمن ناګهانه چې ته حمله وکړي بیا وسه کوي محال کې چې څوک یې هغه چې کینې نو کله کله دې کې خروج الريح راځي او غزه مناسب نه مرګي خوشاته مجنن نه فارق کې ولا اعلان فارق کې دا هم کې دي شي چې د برنا د بولو د واپسې خطر وا دې کې تنو یې خبره هم معلومه شولې روز سبا نه معلومه شي تستر لازم دی پرده به خامخا کوي هغه چې په حائد نه او ظاهر کې اشکال دی چې د بل ملک استعمالول د باور سره او بیا یې خاص کار جدار د دې څخه نه تر خوريږي بل بي خوريږي دا غي یو عبارت چې دا جدار د چا مملوک نو دا مخکنی طهارت او نظافت څه وو؟ دا خو معتاد په وضع او دا امور کله داسي چې هغه مختص وي لکه نساء پورې خاصي غسل دم یا هند جما پورې خاصي باب غسل منی باب اذا غسل جنابته او غيرها فلم يذهب اثره مسلسل بابونه وضع کړو به پتراجم کې مصنف کمال کو دم کې داوی چې غسل دم حت هم ذکر کا او قرص تقص هم ذکر شو خو ترجمه الباب کې هم دا وی چې باب غسل دم اما په معنی کې باب غسل معنی او فرق هم ذکر کړو او پټ يې يو ګبل ګذار هم وکړو ما يسوع به من المرء خو د ده خپل رطوبات يې او که من فرج المرء ده ته څه رسېدلي وي ما يسوع به من المرء که رطوبات د فرج وي من الدم که د نورو رطوباتو نه وي دا به ټول انزل غواړي او خیر دې کو چې وینځل شه دا هغه نه روسته ته آثار په نظر راتلل حتا او بدون تا او قال شک درای یو چند خبرو ته متوجه شئ ان شاء الله تاسو مجاهدین او په دې باندې به تاسو پیږئ چې غسل دم دل دینی ها نه پیږئ او د فاطمه بنت ابي حبيش روایت په مسائل استحاء کې تاسو ویلې دي او بخاری کې برائش انما ذلك عتق النم تاسو خدای دې حاضر نوم دي وليس بحيل اګه سو کوئی چی استحاس هم د رحم نومونه ټيک ده چې د عاجل نه بدايي نه رحم ته ځي او د رحم نه بيا خارجيږي. اذا اقبلت حيضت كيف دعي الصلاة اذا طرف اقصر علم کې ترمذي کې ملتوي دي دا اقبال ادبار چې دلته هم به مرسته یا په عادت باندې معلومیږي یا په امتیاز لونی څوک چې امتیاز لونی خیل دي او یا په ځنې غالب باندې په تحری باندې او یا په اکثر موده باندې ویلی مو تاسو ښه کوی کړی دی ها په دې پورې مخکې غریبان روان دي باب ما يقوم من الجاسات في السمن کی باب الول في الماء دائم ته نږدې وګورئ تب جرد امن الله نو لو نه دم العقار المسک امید ده ها فراغ ده شهیدی نه ده ملحید نه ده او ویم د شهید اینه چې دا په دنیا کې پاکه ده په دې لحاظ سره چې اجر درکړي او اخر کې حقیقت کې پاکه ده خو په دې لحاظ باندې نه پاکه چې انزل بیان دي موسنی په نن باندې ما خرج من الفرش دا نجس شوکاني د نرجي خو سمه ملا تړلې ده یوه رساله یې لیکلې ده الدرالبهیه د هغې نه خو بغیر د ملحد او د غایت الانسان نه او د بول الانسان نه دا نور ټول مکروهات پاک دي حتی چه شحم الخنزیر دا هم حرام نه دی دا ځنی غیر مقلدین داسی خرافات وایی چه سړی ورته حیران شی خپلی ګندګو په وسعت کی ډیر مخکی دی غیر مقلدین امام شافعی صاحب په دې باندې دم البراغیث چې دی دا مستثنا دی اوس خو دا براغیث کم شوی دی او مخکې د سپلی موسم کې به سخت ورګوي او خاص کر دې کوهستانونو کې يې اباسين کوهستان کې به طالبانو ځان له توخوړی کنفلی او عقبه راستو د ورګو د لاسه به يې جامې ايستلې وې څادر به يې ځان را تاو کړی و بوسته او کنديه او ايلۍ به يې د ځانه وه دې ته دم البراغيث وي نور نجس دي خو دم البراغيث مستثنی دي امام مالک هم د قلید دم د معافی قائل دی په حالتونو قائل نه دی احناف تفصیل عام په قهو ذکر کړی دی نجاست خفیفه او غلیظه د خفيفه او تفسير په دې روستني باب کي روان دی باب او باب الابل کي غليده چي دی مادونه د هم تقلید وي د هم نه برچی هغه معنی دا دا او صلات نه وي دا فرق د علي او د ابن مسعود نه نقل دی. یو قول دا هم دی چې د نفر مقدار چې دی نو دا کثیر دی خو هغه نو کې عمري مراد دی د عمر رضی الله تعالی عنه ډېر تلنو موږ د ورغوي په مقدار تقریبا بنا بر هر تقدیر په خدری معافی شته دی دا بر هر قول هم دی یو ساعت چه دو ساعت کی شی نه نجس کوی خو عام متون وایی مقدار درهم چه دی د زنبره دا معفو نه دی بیا درهم د هر زمانه مراد دی کوم وخت چې کوم روپی مرواجی وی باب غسل ما يسوب من فرج المرأة موسنف رستا باب وضع کړی دی مستقل باب یې وضع کړی دی د مصنف دا ایرا ده چې رطوبات د فرد چې وي د دې د طهارت په گنجائش نشته دی درې ترخمه صفحه باندې به وګورئ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة وملي ده باب ورکړه څوک چې وایي رطوبات الفرج پاک دي هغه یو خاص حد کې دی چې فرج خارج چې استنجا یې کړې او هغه کې تر رطوبات کله کله یې خولې دا یې مسله ده باب غسل منی نه دا معلومه شوله چی منی نجسه ده دایرم دا په دوه حیث سفر دی ولاره چی منی نجسه ده کنا مې منی طاهره ده او چې نجس شي نو د ازالي طریقه د هغه فقط غسل دی کو نه فرق هم کافي کیږي امام شافعي رحم الله ته خدا منسوب دي چې منی طاهر ده او احادیث د فرض په استدلال کې پیش کړي کوچره مجینی نجس وې نو فرض بنا کافی کېږي دیم دلیل دا پیش کړي چې الله فرمايي، خلق من الماء بشرا او ماء چې دي اوبه دا پاکي دي، وانزلنا من السماء ماء طهورا نطفه اوبه ده اوبه پاکه ده نطفه پاکه شوه. دریم دلیل دا هم پیش کوي چې دا د انسان د پیدایش ماده ده، انسان مکرم دی، ولقد کرمنا بنی آدم، او خاص کر انبیاء هغه هم د دې نه پیدا دي. خو جمهور د دې قائل دي باب غسل منی ام المؤمنین روایت ته كنت اغسل جنابته من ثوب رسول الله اسلام به ام المؤمنین ذکر کوي خود ام المؤمنین روایت ته باب نزا غسل جناب ته غیره کیو په باب غسل منی کی ولی وخت ځای کو دومره چې ناجس نه وي ځان به دې ستري کو په چا تزو ابو داود کې روایت دی د معاویه ابن سفیان نه د خپل خور او محویه ته اوس کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکو په جامه کې چې جما به کوله او کله چې په کې اجي نه ښکار کېدل مصفا صحیحین کې د میمنی روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او داس کوي اجر ځان نه لري کوي نو فضل لري کوي کتاب الله کې راځي من کنتم جنم من فتح هر چې استدلال دی د فرق نه موږ یو فرق باندې اکتفا ته دلیل طهارت خو نه دی پیزار پورې ګندګي ونخې دی ټې ټې راکاږي لري شي پیزار پاکي یو ځام د څه ده اوس غایت دا دې ته موږ پاک وایو او کته وی چې دې ته ما ویل شي د نو الله خلق کل دابت من ما د هر دابي نطفه به پاک شوه هغه ته ما ویل شي دی خو نطفه د خنزیر هم پاک شوه کل هم پاک شوه ما ما وایا اوبه اوبه وایا حقا ته چې دا مبدا د خلق انسان د انسان خو دم نه پیدا کیږي د انسان غذا د ملحد هم ده من فیجین غذاو او که ته وای د دې نه انبياء پيدا دي ابو جهل او عتبه شيبه ته هم پيدا دي کنه فرعون هم ته پيدا وو منافقين کافرين ټول دنه ته نه دي پيدا او کوی چې منظره د مخاط او نخامه ده نو ټیک ده خو تشبیه په طهارت کې خنشتي بیا دویمه مسله هغه دا چې په فرق کې اکتفا کی کنه امام مالک چې بینا دا فرق معنا د دل دی ان دې به سم ټیټ به ان دې مګي به خو احنا کوئی چې د نجاسات دې ځلې قام قانون دی چې نجاست زائد شي په هره طریقه چې خو چې نجاست زائد شي خو څنګه نطفه چې هغه یا بیسوي او سرایت یې په کپړه کې نۀ کړی وو مکمل وو زړۀ دې کیږي په هغه کې فرق کافي کیږي په ټولو احادیثو به عمل وکړو کنه ولې په بعضو باندې کوو بعضو باندې نۀ کوو اظهر اثر د وبو کولانه شنو خیر دی ها سر د وبو خدای سره چې اثر د نجاست نجاست اثر لري کول دي